مونږ ویلو د الف د ادا کولو طریقه اوس چې مثلا تا تاسو کوی الف وایا نو علامه طیبی صاحب ذکر کړی خو چې څوک درته وي الف وایي ویلا لا معنا څه ده چې نو لا الف پکې دا شو صحیح ده چې څوک درته وي الف وایي ورته ویلا فمن يكن على الف قد سئل فمن يكن عن الف قد سئل بان يبين لفظها يقول لا شعر کې ذکر کړی داولی دا کتاب د غایت المرید فی شرح المفید په دې کې د حروف مبارکه سو خبرې ذکر کړي اوله خبره دا ذکر کړي عدد حروف الهجاء چې دا څومره دي ما خو تاسو اوریدل چې دی وی وعده الحروف للهجاء 29 بلا امتراء دویمه خبره حمزه ته الف ویل شو کنه نو دی وی مجازن ورته مونږه حمزه ته سو وایو الف وایو ها اکثر چې چانه تاسو کې الحمدلله رب العالمین اپا خو به عوام څنګه وی الف لام زر ال او حیم زر حم دال پیدو نو الف لام زر ال ای بور طالب وی هغه مجازا نه وی ها حمزه طالب سوی لیکيږي مجازا وی اول هل حمزه لكن سميت بالف مجازا اذ قد صورت مجازا ورته ویل شي داولی دا حمزه چې کوم دا دا صورت د الف باندې راځي کنه په ابتدا کې چې ته حمزه لیکي نو الف بولی کې برابر په حمزه ولیکي ابتدا کې وته حمزه نشي لیکي كمفتوح لك احمد كمكسور لك اثمد او كمضموم لك اكرم يا اكرمو په منځ کې هم په الف لیکل شي لکه راسن وګوره په ابتدا کې په الف لیکل شي او په منځ کې کله په الف لیکل شي کله په واو کله په یا د یا مثال به څنګه بارئ بارئ او د واو مثال به څنګه مؤمن یا بالکل د سره د حمزه د پاره صورت نه هم داسې ولیکل شي په کرخه باندې لکه مثلا ته لیکې ما اون نو حمزه څه په کرخه دی ولیکل ما په مخ کې په خط عربي قدیم کې پای کې د حمزه څه صورت نو بلکې کله به په واو لیکله غریبه حمزه وا کله په یا او کله په الف کله به هم داسې فریق وا د اشباع د فتح نه فتح داسې ده لکه صوا فا ده کنه صاد باندې فتح ده نو وګده که فتح صوا صوا صوا صوا څه ته جوړ شو الف داسې فا فا باندې فتح ده فا دا وګده که فا نو د فتحې د وګدول نه څه جوړیږي الف ته جوړیږي او بیا ګوره دا چا چې نه وي تاسو کو چې علي فدا کته ورته وای چې لا داولي دا د دې وجنه چې دا لام تعریف لام تعریف ساکنی کني ساکن اے تاسو چې وای الحمد کې الف لام دې لپاره تعریف دا لام ساکن نه دی ال الشمس والقمر والنجوم والشجر ټول لامونه څه شي دي لام تعریف ساکن او عرب ابتدا په ساکن باندې نه کوي په کلام د عربی کې سکون چې په یو لفظ راشي په یو حرف باغې باندې ابتدا نه کیږي پښتو کې کیږي انګلیش کې کیږي نو موږ پښتو کې موږ وایو کنه ها لکه مونږ وایو دا مالټه سره ده څه شي ده سره د اصل مونږ ساکن وي سره یا تاسو وایي سکول انګلیش کې سکول نه ساکن شو سکون باندې ابتدا کیږي خو زمونږ په کلام د عربی کې ابتدا په ساکن باندې نه کیږي نو چې کله دا لام ساکنو لام تعریف نو غي د پاره مونږ یو حمزه راوسته د پاره د سشي چې د دې لام په ویلو کې موږ سره مدد وکي نو ویل شو ال هغه کوم حمزه چې مدلام نه مخکې لګولې و شکل د څه پشانو الف پشانو کنو تاسو نه غلي کلی شي کنه نو مونږه د اعلان ته و چې ګوره مونږ در تر شانده واچوله الف ځان قرباني لور کو خو یو تا باندې ابتدا جایز شوه تا باندې کلام او تکلم جایز شو اوس تم لګه خرچاو کا کنه جیب وګراو اوس الف سره تم مدد وکته ته اوس مخ کې شه که په خبر باندې پوه شوې هغه اصل کې الف نو مخ کې چې حمزه خو صورت خو د الف وکنه نو څه ته مونږ وایو هغه صورت د الف تاسو سره مدد کړو نو تم سره مدد وکړو مونږ الف ادا کوو مخ کې شته نو چې مخ کې شته نو لا اخر کې الف ادا شو ومن يكن عن الف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا لا كلمة نافية من مستقلة يا أهل يثرب لا مقام لكم ومن صرف دا ألف دا نطق دا قارا بیا ګورا دا کم حروف چې کوم دي الف نه یا پوري دا به وایو څنګه لکه قاریانو خپل طریقې دي چې د ځانه جوړ کړي چې د استادانو اوریدلې دوه قسمه طریقې دي ها دا سم ویل شي باء همزه سره کنه باء تاء ثاء چې وقف پکې نو باء تاء ګور اخر کې حمزه لا ثا ح خ پوهیږي کنه پوهیږي تاسو هم ویل شي مد به پکې وکي چې حمزه سره وي نو بیا پکې مد بم کې خ با او قصرم پکشته بغیر د حمزه نه څنګه با تا خو موږ د خپل استادانو نه پس سره ویلې بغیر د حمزه نه نو څنګه بوای با تا ثا حمزه په کې نه زیات وای او قران کریم په دې لغت د قصر سره راغلی لکه چې حمزه نشته قران کې څنګه راځي طه زیون وی زیون نو دام پکې یو لغت شته چې تاسو وی زی د ذا په ځای سو وقف چې پکې زی خو کچا زین وی زین زین نو دا د ځانې جوړ کړي ها دا صحیح نه دا عوامو جوړ کړي بل خبره دا الف نه یا پورې چې کوم حروف ته چې دې ته موږ حروف وایو نو دا دې ته حروف ویل غوړې مجازن دي ها حقیقت کې دا حروف نه دي دا نمونه دي اسماء دي اسماء په خبره نه رسیدي اے با دا لفظ د مسما د به د پاره د اسم دی جیم دا اسم د مسما د جهد پاره اسماء د نمونه دي دا موږ چې ورته حروف وای دا ورته جوازن وایو تجوزن مجازن وقولهم في ذي حروف انما يعنون اسماء الحروف فعلما سوف چې ورته حروف وي معنا دا د اسماء د حروفو اسماء ده حروف اما الحروف وهي المسمى فتلك الفاظ بذي تسمى حروف هغه دي کوم چې مسمى ده ايه چې توسوه الحمد لله رب العالمين دا استایو یو حرف ادا کو ال لام دی ادا کو حم حامیم دی ادا کا دا حروف دي او ح میم دال دا څه دي اسماء دي اسماء نو کدی ته موږ حروف وایو چې لکه حروف الهجاء المرکبه او مفرده نو دا مجازا ورته وایو ها بیا د دې حروف او هجاء او خپل احوال دي ها سلور حالات دي د هر یو حرف علاوه د الف نه د الف بس یو حالت ته چې د بساکری او مخکې به فتحای ښا بل څه په دې کې ناراضي د بساکری مخکې به فتحای باقی چې عام کم حروف دی الف نه یا پورې سلو رحوالی دي یو دا چې دا حرف بساکینی دویم دا چې متحرک وي نو یا به په فتحي یا به په کسري یا به په ضمي بس دا سره راوړه نورم په قياس کا وقف على ذا سائر الهجاء او بیا چې په منځ د کلمې یا په اخر د کلمې کې واقع شي نو د شپاله احوال ذکر کړي ها او چې حالت الابتداء احوال مور سره کې نو 19 احوال جوړيږي د حروف هجاو هغه ټول دلته ذکر کړي ویلو ته ضرورت نشته دا حروف متحرکه به څنګه لولې حروف ساکنه به څنګه لولې او حروف شدیده باندې ابتدا کیږي کې نه کیږي یو متحرک حرف د څنګه ویلولې مثلا ته دا با خو ما وې با وز په حرکت فتحه پر اولم څنګه به وای نو وی اخر کې ورسره ها یو ځای کا نو ته به وی به کاف سره ها یو ځای کا که که که دا څه بشي دې ته هاي سکته وي دا حرف به خسر ګن شي ويفأت إذا نطقت بالمحركة بهاء سکت نحو قه وکه وکه تاسو به یاد څه وي پوهیږئ کنه پوهیږئ او چې کله حرف ساکن لولي نو مخکې به حمزه ولګینو او د ذکر کړي چې حمزه به مکسوره ای ښا وان تريد نطقا بما منها سكن فهمزه مكسوره بها او ابداء نو بهبداء نو ات ات ات دا اوس موږ د دې حروف څه کوو دا موږ حروف ساکن وایو څه خجی چې کله یو حرف مشدد په غیب ابتدا نه کیږي کم حرف باندې شد را له ابتدا پې نه کیږي ځکه چې کوم حرف مشدد دی نو هغه په حقیقت کې دوه حروف دي اولنې ساکن دی دویم متحرک دی او په ساکن باندې ابتدا نه کیږي وی والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن په دې باندې تشدید باندې ابتدا ممکن نه ده نو عجیب د حروف د حروف د تعداد بارکه خبره وشو او د هغه د تر ویلو بارکه باقی کوم خبره پاتې مونږ چې مخکې وکا مونږ مخکې مخار مخارج کې مونږ ابتدا کې څه خبرې کړې سا ګورا سا څه ته ویل کیږي هواء يخرج من داخل الرئه متصاعده الى الفم هوا دې ته وای چې روزي د دنه پیپړونه او ستراخیږي دې ته ساوي راخیږي خلیته ساده ته وای کنه پیپړو کې جوړیږي او بره خلیته راخیږي بس دا ساده اواز څه ته ویل کیږي تعریف الصوت اواز ویل کیږي کما هوا چې د غوګونو سره نږدې ده چې هغه خوځي څومره خوځي نو علماو د اصوات ذکر کړي د شلو نه تر شلو زرو پوري د علم الاسوات کتابونه چې تاسو وای تاسو ته علم الاسوات ځان ته علم دی هغه ته وای نوې تجوید سوی ورته تجوید د محدثین علماو پخوانی علما چې کوم متقدمین ای به تجوید د تجربې نه معلومولو په تجربه به وی چې قاف دلته نه ادا کیږي سی به وی چې سره قرطبی نه چرته وی غریبانان په داسې زمانہ کې تیر شوی وږي په هغه زمانہ کې چې په فخر چا ضروري کله کې په جیاز کې جناستي که په خبره پوه نه شوي عوام خپل جناستو نه یو مې وروي د اکبر باچا په زمانه کې یو غلو چا نه غلا وکا به یو یا پیسې جیب کې واچو د اولې دادم دروغوي د اکبر باچا زمانه کې جیبونه چتو هغه د جیبونه چتو څه کال راوتل نو رست علما راو لګیدل هوريږي چې د مخکې علما وسوي دي دا صحیح دي که صحیح نه دي هاي ورته ماشينانو لګول چې پاره کې به قاف ادا کول کتل به دا محدثین علما دي نو په بعض کې ور سره متفق شول او په بعض کې ور سره مختلف شول خډیر سيزونه چې مخکې علما او کم به ماشين ویلې دي نن په ماشين باندې علما باندې چې بالکل هغه ځای الله ورته بس کړو یو ذهن دې د پاره کلاو کړو نو د علم الاسوات علما وای دا خوځیدل چې د 20 نه راواخلي تر 20000 پوري وي په سکند کې ښا پس کې په سکند کې یا شل پیری را هوا او خوځي دی شل زرا مدابت اوري اواز زموږ د غوګونه محسوسي کله شلو نه کم وا د شلو نه کم او خوځي ده نو فلا نسمع شيئا اسبنا ورو او که د 20000 نه زیات خو زید نو بیا بم ناوروخه بیا به مونږه زمونږ وګونه بیا دغه طاقت نه لري اچ بیا دغه نه زیات چې غل تاسو په انګلیش کې ورسوای الټر ساوند د کس شي دی هغه کې خو زیدل د 20000 نه زیات شي بیا تاسو په حدیثو کې اورئ وای فیزمه القبر ضمه فیصيح صيحه يسمعه من في السماوات والارض الا الثقلين الله دې هر څوک د قبر د عذاب نه وساتي سره زمونږ او تاسو کله چې یو مردا مسلمان وي خو ګناهګار دی یا کافر دی غوګونه کلم نشي اورېده دا الله رحمت ده کومګه واورو نو د شپې به ودم نشي بیا ستا د قبرستان چې بس تا په کور کې بیا اورېدې شي ها نو دا د الله یو رحم ده بیا به مړی چانه خخوله نو دا یې موږ نه پټ کړی دا د صوت تعریف مزه کو کو چې حرف جوړیږي اوس بل خبره کیفیت حدوث الاصوات فی الطبيعه دا اوازونه څنګه پیدا کیږي په دنیا کې مثلا اواز تا واورېدو دا اواز څنګه پیدا شي د دې مختلفې طریقې دي یو په تصادم د جسمینو سره اواز پیدا کیږي یو جسم راولګي د بل سره ټکر وای لکه مثلا روپۍ دا نه ورته دا کنه هغه سکی والا جمعات کې ټک ټک ټک ټک ټول خلکو وارد د یو جسم د بل جسم سره څه شو ولګي دې ځکه څه شي دی تصادم د جسمینو دی هغه چې ولګي نو आवाज پیدا شي پاڼه دا مثلا د کتاب پاڼه راو ته غوسه شو چې یاره دومره تباک دې چې ما ډولې کلو نو کلو دې شلو لپاره کش کش کش اواز څه شو پیدا شو درم اهتزاز دی او جسم خوځیدل دی او جسم دین اواز پیدا کیږي کپڑا خوځي کنه تاسو आवाज اورئ چا جانډه منډه لګولي نو کور د چت تپاسه د پاکستان جنډه یا خپل مذهب جنډه نو هغه څه شي موږ جنډې باندې سم نه لګو ولکه خلکو لګولي موږ چې مدرسه جوړه کړو کس پکې رالو او تاسو جنډه نه د لګولې په دې بورډ باندې جنډه مونږ نه جوړه کړې دا خو خلکو لپاره ټول ګډه زیات بخفشي جنډا جنډا د الله پیغمبر بس کې استعمال کړي دی باندې کتاب هم لیکلی او عالم په جنگونو کې د الله پیغمبر جنډا صرف ډیر پاک چې مرګره وپیږي باقی عامې جنډې له ګولا چرته نه دي ثابت چې په کور جنډا ولګي صرف د عربو هغه زنانه چې به بدکاری کوله نو کان لاماء العرب رايات هيدا بار بجنډي وي معنا بداوه چې زم د بدکاری اراده لرم نو که څوک راځي چې تکلیف ورلني ها یا چې کوم د یو جسم د بل سره رګړاو شي اره دی راوغسته مثلا څه کټکه هغه نواز پیدا کی ګوره دا څه شي شو دی دا اوازونه پیدا کېدل په دې طریقه دي دا سلور طریقې تاسو پیژنئ دا حروف چې کوم دي کنه مخارج او ترازو خدا حروف موږ شروع کړو چې دا ختم کو حروف موږ په دوه قسم دي ګورل کېلې دي درته مبانی معانی بار صفحه ده دولسمه حروف معانی حروف مبانی حروف مبانی دي ته وای چې دا غینه بنا د کلماتو کیږي بنا جوړولو ته وای کنه لکه مثلا حاضر واغستا میم در واغستو دال یو زید کو ست جوړ شو حمدن نو دا حروف څه شول اے حروف مبانی د الف نه یا پوری دي حروف ته مبانی وای الف با تا ساده کم حروف دي حروف مبانی دي ته حروف هجام وای دي ته حروف مبانی وای دې ته حروف المعجم او حروف المعجم او دې ته حروف العربيه حروف عربيه ورته وایي ولی کلام د عربو ته جوړیږي کنه دا هجا ورته ولي وایي حروف هجا د هجا معنا به سوکو کی هجا ورته ځکه ویل کیږي چې په دې کې هجا په معنا د تقطيع په دې کې کټواله د کلمې د پاره د حروف هغه چې دا غینه دا کلمه جوړه شوی مثلا الحمد لام ح میم الحمد دا ټول څه شي دي حروف هجا دي یو د بل نه چې کم ده جدا دي او د دې کلمه جوړه شوې ده الف نه تر داله پوري د حمزه نه تر داله پوري معجم ورته ولوي معجم معنا څه شي ده هغه حروف چې هغه نقطې والدي ته وې کنه دا حرف معجم دی دا حرف مهمل دی معجم څه ته وای عین معجمه څه ته وای چې ټکی په غوین او مهمله چې ټکی پینی نو دې ته حروف معجم ځکه وای چې ټکی دی په نو ټکی خو په ټولو نشته نو دا ورته من باب التغلیب وای کنه دویم دی حروف المعانی حروف معانی دا په نحو کې تاسو وایي ان د تاکید د پار راضی لکن د استدراک د پار راضی لعل د ترجی د پار راضی نو دا حروف معانی دا په نحو کې تاسو وایي دي کې تجوید کې دي څه زموږ تجوید کې دي څه ضرورت نشته ها حروف مبانی به مونږ تجوید کې وایو دا حروف مبانی بیا په دوه قسمه دي به اعتبار الاصاله والفرعيه لیکلي دي درته یو په اعتبار د اصالت او فرعیت سره یو دا چې په دې کې بعضی اصلي دي او بعضی پکې فرعي دي بعضی اصلي دي او بعضی فرعي دي اصلي 29 حروف دی الف نه یا پورې اصلي حروف څه ته ویل کیږي اصلي حروف هغه ته ویل کیږي چې د خپل مخرج سره تعلقي د بل مخرج سره تعلق نه دي تاسلی وي فرعي حروف هغه ته وایي چې د خپل مخرج نه علاوه بل مخرج ته وړېدلی مترددی په من د مخرجینو کې دویم مخرج ته تعلقي ښه دته حرف فرعي وایي نو حروف فرعي تفصیل کو چې دینه بیغمه شو دا بیا نه وایو مونږ اصل کې حروف اصلي اول وایو بیا فرعي خلن خبره ولته شي ها دا حروف فرعي غایت المرید دا منظومه د المفید په تجوید کې ذکر کړي په شعرونو کې ګوره حمزه مسهله همزه مسهله څه ته وایي چې پاغي کې تسهیل شي تسهیل څه ته وایي حمزه ادا شو په مند الف او د حمزه کې نه پورا حمزه ده او نه پورا الف ته که پورا الف د ادا کو نو دته ابدال وای چې حمزه د په سبا ادا لکه په الف باندې او که پورا حمزه دی ادا کنو دی ته تحقیق وای خو یلکه په حمزه کې تحقیق دی ونکو تحقیق معنی پورا دی صحیح طریقې سره ادا نه کله کما مثلا ااتم ا ا ا دا تحقیق دی اوس بدلو اتم دا زما هم نو په څه بدلکه په الف اوس پکې تسهیل کوو اعتم ورا دا دوی هم دي ته ا دا نه یادو دا دوی ما ا ا ا تسهیل له ستا پر روایت کې تسهیل وجوبي یو ده ستا روایت د چا ده حفص خام خاب تسهیل کې بل وجه نشته کدی وکنو غلط دی غلط کار دی کړی هڅه شه اعجمي کله چې ته اعجمی وې څنګه به وې کدی وې چې اعجمی نو تحقیق دی وکړو او کدی وې چې اعجمی نو څه دی وکړو ابدال راځي چې تسهیل وکړو ټول بوایي غنا کې دې پته نه لګي اعجمی تمو ته خورم غلط دی وي هي غناورم چې تر زنه د دې زمکه له رسول غره خو چې د ټیکری ویل نه ټیکری غا اعجمی دا واجب دی خبره وجه پکې نشته چې ته په بل بوله راتاو شو دغه په بل نه کې راتاوي دی ها موږ کلی کې یو مولا موږ کولو ان سنلقي عليك قولا ثقيلا كونخته وای ان ان ان اعطيناك الكوثر نو هغه کې راتاویدل کې دې شول کنه دې کې نشي کې هغه په بل وجه پکې وکړو تسهیل وجوبي زمونږ په روایت کې دغه یو دی او تسهیل جوازي درې ځونو کې راځي خدري ځونو کې تاسو د قاعده اخر راوړوي 63 صفحه بالکل اخیری پاڼه پاغي کې تاسو وګورئ از ذکرین الله الان ومکتو اول خو په دې پاڼه ځان پوي کوي زبا کله کله دا پاڼه راړوم او تاسو په لمبر په لمبر دا ډکوي دا پاڼو کې دا زونه مزه خالی پریخي دا دوا کدل ته ما لیکل کړه طالب خو لیکل لري خو چاري تیار کار دی دا قاعده ما ډېر وخت پس چا کومه اوسه پوری قاعده نه چاپ کوله او بس مدرسې والا ډېر وی چیرې قاعده تعالی ضروری ده طالب لم ډېر اسانه شو مخکې به دا ټول خبرې مونږه لا خو قاعده شروع نه ده اوس یې لګ لګ شروع شو مخکې به دا ټول خبرې مونږ په واکه کولې اوس الحمدلله هر څه په قاعده کې موجود دي ها صرف زمون په قاعده کې مونږ وخت مخارج اخلي او صفات لازمه صفات یادو هغه نه پس بیا او ټول تجوید دم دغه چې مخارج او صفات د اول پاڼه وایو مونږه بس بیا به نور څه نشته نو ګوره په دې تاسو لیکلي مواضع الاختلاف بین الشاطبیه والطیبه تاسو ته ما وختي وی چې قراءت د عاصم سو طریقې دي طریق د شاطبی او طریق د جزری د امام شاطبی سو طریقې دي یوا د امام جزری 500 نه زیاتې طریقې دي ما په کې صرف یو ذکر کړی طریق المصباح دا طریق د ابن الجزری صاحب ده ها دا غینوم سره طریق المصباح ده دا ما صرف فرق ذکر کړی چې د پمند شاطبی او د جزری کې څه فرق دی نو نور فرقونو سره برستو ګورو خو تاسو د خپل کلمې تراشي کله چې ته قران قاری له تیرې په طریق د شاتبی او از ذکرین الله الان تر ورسی دی دو وجبه کې سبکه اول به ابدال کې ابدال بکوس خدا دویمه حمزه دا اصل کې دی از ذکرین الله الان دا دویمه حمزه به مونږ بدلو په الف قاری ته بدا دوه وجه پدې کې خامخا بکې ها نو دا زدکا راځي ابدال کو الذكرين مدم د پکې درې الف مدونو کې براشي مونږ دلته وې حمزه مسهله لیکلې ده په تسهیل پوه شوي چې تسهیل په حمزه کې څه ته وي بین الالف والحمزه ادا شو او تسهیل زمون په روایت کې وجوبي او جواز دري دویم تراشی الالف المماله هغه الف چې پاغي کې اماله شوی الف اماله څه ته وي اماله فتحه په طرف د کسرې مایل کول او الف په طرف د یا مایل کول دې ته اماله وي فتحه کسره ته مایل شو او الف یا ته زمون په روایت کې وجوبا یو اماله ده مجريها وای که پورا کسره وای نو مجريها بشي او که پورا فتحه وای نو مجراها بشي مونږه الف څه کو صرف مایل کوي مجره مجره مجريها په خبره پوه شئ کنه دا اماله زمون پر روایت کې بس صرف د غیوا ده ها اگر چې بعض خلک د ځانه مالی کوي خو غلطي قل اعوذ برب الناس ملک الناس ا د ځانه یو خبره یاد اوساتئ یو فتحه ده یو اماله ده او یو تقلیل له اوس کله چاته و چې دې کې اماله بنه کینو سبا کې چې دا مقابل نوم غوډر له معلومي کړه چې تاسو طالب لوي معلومه کو نو رې څوکا نوم کو چې معلومي کړه فتحه وکا څوکا فتحه ګوره والضحى دا اماله شو والضحى دا فتحه شو والضحى دا تقلیل شو تقلیل په منځ د امالی او د فتحې کې یو حالت ته تقلیل پر روایت د ورش کې ډېر راځي او کوشش به پکار چې په خپل روایت کې ځان موږ تقلیلونه ونکو خو اکثر قاریان به تقلیلونه کوي دا صحیح نه تاسو پر روایت کې یو اماله شو بس مجریه دی امالی تا امالی کبرا و یو دی تقلیل تا امالی صغرا و ها امام سیبوی صاحب ذکر کړی وای کم الف کې چې مالې کبرا کیږي وای دا د حروف فرعیه نه ده او کم کې چې مالې صغرا کیږي معنا تقلیل کیږي نو وای دا حرف فرعی نه ده لیکن د جمهور علما او پنځ کې اماله کبرا ده که صغرا ده دا د حروف فرعیو نه دي په النشر فی القراءات العشر کې امام ابن الجزري اول جلد 201 صفحه کې دا ذکر کړي په خبره پوه شوي کایماله صغرا ده او کایماله کبرا ده او دا حرف د حروف فرعیو نه وي اے بل حرف د د یا سره تعلق جوړ شو کنه مونږ وې حرف فرعي دی ته و چې د بل مخرج سره مسی تعلق جوړ شي درم الصاد المشمه اے شمس ته ویل کی بویول نو دې سوادم چې کوم د څه کړی بوی اغستې د زا دا په نورو قراتونو کې شته لکه تاسو چې کله د حمزه قرات وایي خلف او خلاد نغی کې بیا پاکستان عشره قرات کړي ما سره ته ملاو شو وای مال خپل استادان سره ملاو ک بیا ما ملاو کو نو وای زلک سوره فاتحه په قرات سبعو کې تیروم لکه مثلا ته کم قرات هم تیرې په یاد به استاد له تیرې او پاکستان کې چې کوم د قران نه کولاو کړی څوک چې وایي د قرات 10 کوم نو په یو کال کې پاکستان کې کوي ادا سی وی قالون ورته چې کوم دی درې رکو وای روایت ته د قالون بیا ورته ورش درې رکو وای بیا ورته خلف او بیا خلاد او بیا ابن عامر او ابن کثیر بزی قنبل دا یو یو ورلوي بس تر په طریقه پوي کی چې کال ختميږي وای ځه سند ورته ملاوي مسجد نبوي کې دا طریقه ده چې هر روایت به تر وناس تیرې او هر قراءت به تر وناس تیرې بیا به تعالی سند ملاوي نو دا غزه طریقه ډیره بهتره ده او قاری په خپل تعجب وکړو نور چاله بیا لګیا دي چې چاله ډېر مثلا یو سړی به ټول قرات قاری ته بلتی کې هر اختلاف به ورته یاد دي کتاب کې چې ګوري بیا ورته یاد دي هڅه به ورته یاد نه خلکا قران خو ټول تیر کوي ته بعض دیونو کې داسي چې بعض قراتونو کې یو لفظ چې تا په خپل ویل نه په خپل کنه یا قاری اورېدل نه یا دی غنا اورېدل نه باغی باندې بیا سړی نه پويږي بالکل نو دام د حروف سنه شو فرعیه او نشو ولی دا مخرج د صاد او ذات چې کم دی یو بل سره مخرج خلط شو دنا الزرا نو د دې وجه نه دا څه شو بل مخرج سره تعلق رالو نو دا د حروف فرعیه او نشو سلورم یا مشمع هغه یا چې پکې اشمام دی وکړو دا زمونږ په روایت کې نه د اهدن الزرات شته او نه د نور شته خو صرف د فهم د پاره وایو اول خدا حروف فرعیه دي سمره بعضی خو حروف فرعیه ډېر زیات ذکر کړي لکه د علامه مکی صاحب څو سلور سلور ته پورې ذکر کړی ها غالبا که خدای مې نه غلطه اوس به خدای خبر چې دلته کوم ځای کې خو بهر حال دا ذکر کړي د ډېر زیات ذکر کړي بعضې په هغې کې داسې دي چې هغه د قرآن سره تعلق نه ساتي د عام عربی سره تعلق ساتي وای دومره تر رسیدا مونږ هغه ذکر کو چې نورم ډیر زیات دي دا سواد او دا یا زمونږ په روایت کې شتم نه او صرف د فهم د پاره ما دا څه ذکر کړي بل د دین څه شی دی سوا یا مشمع لکه قیل لکه نقیل اول به ضمه و بیا کسره اے قیل قیل خبره پوه شئ کنه قوي کسره ته بیا مایل کی چې ډایرک کسره به څنګه به قیل به قیل او چې ضمینه چې وکي قیل دې ته څه ویل کیږي دې ته اشمام وي غیزه دې اول به ضمه وي غيض الماء وحيل بينهم حيل دا قرات د هشام او د کسائی سوکوي نو پاګه کې ورته دار راځي پنځم الف مفخم تاسو لیکل اوس کنه الف مفخم اے الف مفخم هغه ته ویل کیږي چې الف نه مخکې غټ حرف راشي د الف په ډکه ده کې پرون ما بعضی طالبانو ته وی هغه به وی خا الف به نری وي ما ورته الف نه چې مخکې غټ حرف وي دا بډک وي لکه دا تورو جامو والا کاری چې ته ما ویلو په خبره پوه شوي که نه الف نه مخکې غټ حرف دی دې باره کې بخپل ځای کې وضاحت راشي چې الف بډک وي که باریک د پاکستان قاریان خو باریک وي الف بډک ویل کیږي ها څوک چې باریک وایي دلیل پیش کوي علامه جزري ته وایي چې وحاذرا تفخيم لفظ الالف علامه جزري ته وایي چې الف د ډکوالي نه او یریګا ورته دومرم ته مې یریګا خیر دی خوري دې نه هغه وای د الف د ډکوالي نه ویریږي کله چې کله مخکې ته باریک حرف ته اوس وکانا من الکافرین کې توسوي وکون نو دا وسته دی الف غټ کو هغه وی وحمزه الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لا من لله لنا وليتلطف على الله ولد والميم من مخمصه ومن مرض هغه ټول باب استعمال الحروف کې ذکر کړی یو خبره دا شو بل خبره دا ده وای ان الحديد بالحديد يقطع اوسپنه پوسپنه کټ کیږي کنه امام جزري نور کتابونه مشته د امام د جزري د بعضي کتابونو لکه تمهید کې وای چې لب باریک وای هغه اعتبار چې هغه ابتدایي کتاب صحیح ده اخر کې چې کوم کتابونه لیکلي پاغي کې په دې تصریح کړی د الله مدانی قول ذکر کړی چې الف بډک وي خپل ځکه براشي بهرحال الف چې موډک وي نو دا به د حروف فرعیه ونشي واو له ورنږدې کو سره ورنږدې کو واو ته ورنږدې کو لکه څنګه چې کم الف کې اماله شو یا نو غیسه لنږدې کړو یاله نو د دوو مخرجونو سره سره الو خلط رالو نو حرف فرعي وګرځیدو زمون په روایت کې الف على غټي چې رستو ته غټ حرفي لام مفخم دې ته وایي چې د الله په نوم کې لام راشي او مخکې ته فتحه او ضمه د تاسو ډک وایي کنه دا قاعده خو تاسو له معلومه ده د الله د نوم نه مخکې فتحه او ضمه را د غلام بډک وایو نو دا په من د استفال او د استعلا کې شو استفال لم پکې تعلق و سره پیدا شو د استعلا سره د دوو مخرجونو نه اوس روزي لام کم کم زینا طرف لسان نه او د اقصا لسان نه طرف لسان او اقصا لسان نو د دې وجه نه حرف فرعي وګرځیدو ورپسې د غنون چې اخفاء پکې شوی خو ګوره او په شرع د مولا علي القاری کې دا خبره ذکر کړي چې دا وهم دی چې څوک وایي دا نون مخفات او لام مفخم دا د حروف فرعیه نه دي ځکه وایي دی کې اړو د بل حرف اثر نشته دای دا دای په دې خبره باندې رد کړي خو بعض علما بیا هم ذکر کړي اخر کې راځي المیم المخفات هغه میم چې اخفا پکې وشي په میم کې اخفا کله کېږي چې میم ساکن رستو ته سره شي رستو ته بار شي دا ټول خبرې د اخفا او د نون ساکن او د میم دار روانې دي نو چې میم ساکن نه پس بارا شي اخفاء پکې کیږي نو چې الته په نون کې اخفاء کېده نو حرف فرعي شنو وي میم کې اخفاء شو نو حرف فرعي شو خو ګوره دا میم مخفات چې کوم ده کنه دا صرف جا ذکر کړي دی کتاب والا ذکر کړي نهايه القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد نور علماو دا نه ذکر کړي او د چې کوم دی د بیا ذکر کړي د چانه د طیبی سیبنا هغه په خپل منظومه کې دا ذکر کړي چې میمم چې کوم د حروف فرعیه نه دي نور علما وسردان دي منلي بهر حال چا دې تم فرعي ویل ځکه موږ په قاعده کې ذکر کو كسر ابتداؤه أشم ضما والألف التي تراها فخمت وهكذا اللام إذا ما غلظت والنون عدوها إذا لم يظهروا قلت كذاك الميم فيما يظهر قلت طيب سيبوي وإذا زوا إيه حروف سشول حروف فرعي دغه شول او حروف اصلي هغه دي چې مونږ به یو یو مخرج ذکر کو او بیا ګوره حرکاتو کې مسلی او فرعي شته اگر چې د حرکاتو ذکر رست را روان دي چې کله مون قاعده کې هغه ځای ته ورسو چې با فتحه با نه ځکه په حرکاتو کې خبرې کو خو په حرکاتو کې فرعي شته او اصلي شته حرکت فرعي دو حرکات دي ها یو حرکت هغه چې مالا پکې شوی لکه بشره د حروف خبره مشوا دا به بیا نه وایو چې مونږ کله دې ځای تر ورسو مخارج د حروف د تصحیح اولنۍ پونای ده د کې مفردات د حروف ذکر کیږي مخارج ما وې پشان د تلی دي اللاما ابو مزاحب تخبل منزوما الخاقانية الخاقانیه ذكر ذکر کړي زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر فوزن حروف الذكر من افضل البر بیا ګورا مخارج رئیسیه دې قاعده کې ما ذکر کړی هم دغه صفحه کې ګورئ دا کوم یو لسمه صفحه ده خو کله به تاسو د تجوید په کتابونو کې ټکه بدل ومومئ نو څنګه چې بیا په پوهیږئ نو ما خو تاسو ته د تجوید دوه قسمه کتابونه دي مخکینی او رستنی د دواړو اصطلاحګانې ز تاسو ته خیم چې سبا غلطي گئی نه ها المخارج الرئیسیه بعضی کتابونو کې وایي مخارج رئیسیه لیکلي نه دي دلته تاسو په قاعده کې یو بل ګورئ ما دا مخامخ چې کوم لیکلي دا دا په نهمه صفحه کې د مخارج خبره وګورئ مخارج رئیسیه دي ته اعضاء النطق موي دا جوف حلق او فم دا پینځه چې کوم دي کنه مخارج عامه دي ته سم وای موږ ته وی اصول المخارج مرته یو مخارج رئیسی هم دي ته وای صحیح شو مخارج عامه او ته وای مخارج اے رئیسی رئیس چاته ویل کیږي فارابای کې مشر دا مشران مشران په مخارجو کې کم کم دي جوف حلق رسا یو دروازه چې کنه غټه دروازه ای هغه ته څه وای الباب الرئیسی غټه دروازه غټ غټ مقالی څو دي پنځه دیتا اعضاء النطق ورته ویل کیږي اعضاء اندامونو ته وای اندامونه د خبرو نو اندامونه د خبرو یا د خلی قالی حصہ ده یا حلق ده یا لسان ده یا شفتان ده یا خی شوم ده پوهیږئ خو کنه خو په نس د قدماو او په نس د محدثین خو محدثین نه محدثین محدثین خو حدیث والدی محدثین نه علماء قدم دا مې زکه و چې یو ځل مې تجوید کولو دلته مرګري وي دلته یو کس لري کړي عربي نه درځي خو مې وایا کنه وي ته محدثین وي کنه محدثین وای وای اجر ته ډایرک راغله په پته لو پوه څه چل نو محدثين او غلطي کې انسان نو دا خو لازمي د ثواب نور څه بټی کی کله به غلط وایو سوچ به مورتنی نور خپل کوشش کو قدماونه مراد څوک دي علما د تجوید او تعالی چې کله ویل شي چې محدثین نو مراد به څوک علما د علم الاصوات هي علم الاسوات څه ته وای دا نوې تجوید هغه علم الاسوات نه دی هغه لهجه او علم چې کوم د علم المقامات غیر علم الاسوات نه وای حلق دا حلق نه دی حلق قدمام ورته حلق وای او محدثین ورته حلق وای مړی شکر د دې کې یو ځای شو په دې مړی کې دنه یو کورخه غونته داسې تاسو به کتلی وړه غونته دلته غوخه دا وړه لسان الصغير وړه جب ورته ویل کیږي په اردو کې ورته توي کوم وایي کس شي لحات نګیر چاپیرا دي ته قدما سوی اقصا حلق او اقصا الحنك د تالو اخره حصہ محدثین ورته سوی الحنق اللین الحنق اللین نو څنګه ته وای چې ایو زړه وي بیمارو چاولې په خور لاله شه دوايي د پاره نو بل ورته خار لاله شه هغه نو زموږ دوه کېریان کړم کوم په لاله شه مو نو خار او په خور یو شی دی نو می بدل نو څنګه ته وای چې یو کتاب ولا لیکي چې اقصى الحنق او بل لیکي چې الحرق اللین پنځ د قدماو د تا د القاصره چې کوم اموړي موړي تالو ده کنه دې ته سوې نطع محدثين ورته سوې منطق منطق منطق ما فوق اللثه لثه څه ویل کیږي د غاغونو اوري وای د اورونه اوچته حصہ نو دواړه یو شی شوخه نو مقدمي متقدمين او محدثين تول سوي اللثه وروت سوي اللثه نو سفرق نشته په نوم کې د جبې اخر ته متقدمين وي اقصى اللسان اقصى اللسان د جبې اخر او متأخرين ورته سوي دای ورته کله اقصى اللسان وي کله ورته مؤخر اللسان وي مؤخر اللسان د جبې اخر د جبه منسته متقدمین وی وسط اللسان وسط اللسان د جبه منس او محدثین ورته سوی یا ورته وسط اللسان وی یا ورته مقد مقدم اللسان وی صحیح شو د جبه بالکل سوکا دته متقدمین سوی یو کتاب یو لیکي او بل کتاب بل څه لیکي بیا ګوره دا جوف چې تاسو په قاعده کې لیکل الجوف په دې جوف کې څو خبره راځي مونږه جوف معنا خلاء الحلق والفم د خلی دن خالی حصہ په دې کې بیا ګوره د مړی خالی حصہ مرাজি تا چې خلا بند کړي داسې سوچو کې چې څومره خالی حصہ دا ټوله پکې رااله حنجرم پکې رااله دا خلم پکې رااله په مړی کې کم خالی ځای بیان پکې رااله نو د خلی خالی حصہ او د مړی خالی حصہ دا ټول په جوف کې رااله بیا دا حلق نه ده حلق مړی دې دې کې منطقه الاوتار الصوتيه دي ته وي دا هغه ځای دی چې په دې کې د اوازونو هغه تارونه دي اقصای حلقه اے کتاله چاوی او طار صوتیه نو دا کوم ځای کې دي اقصای حلق سره دویم د وسط حلق وسط حلق دیتا لسان المزمار موي څه شي هغه جبه چې هغه سره आवाजونه بدليږي را بدليږي اواز چې قد تکه کنه دلته کې لسان المزمار دی داسې وړه غونتې دي ځکه وخت حل کې لسان المزمار وی کته ته براشي نو هغه ته څه وای غل صمم ورته وای غین سره هغه سره आवाजونه بدليږي اے دا الله شان دی کله چې ته خوراک کې کنه هغه لسان المزمار داسې ولار دی خوراک چې څنګه زی هغه داسې په پلا آرام شي نو خوراک هغه په کم کې چې ته خبرې کې پاغه باندې خوراک نه وردن نه کیږي نو خوراک د پاره خپل په پونه دي आवाज د پاره خپل دي ځکه تا دور نوړیم خلک کې چولې بیا مې وبراکا ویلې په دې چې وبراکا چې دا دور نوړی دی ورا چولې خو د وبراکا د پاره خپل پیپ دی او د مړی خوراک تیرو د پاره خپل دی نو د الله شان ته وګوره چې خوراک تیرې او چې کله په تاسو نا وخت ته چې زه ډېر خوراک وکم نو اکثره غ لسان المزمار لا بنچ ویری چې تا ور کته کړی نو بیا په ټوخو باندې وبله منډې وي ا دې بندې دوله پرې نه خو دوره تیزې کې دی خوړه که په خبره پوه نه شو بیا ټوخی کې هغه دومره خوراک هم نه برداشت کوي دا الله دا شان مطابق او دا الله شان له وګوره چې خوراک ورشي نو په ټوخو شي سره که ټوخي دې نه کولای خوراک ورغلې دا به دې څه کول سیخ هم پکې نشي والي هته نه لې چپاکه الله د ټوخي نظام جوړ کړی غیله هغه ته وای لسان المزمار دا وسط حلق کې د مری منس کې او ادنای حلق د مری ولیسا دې ته ویل کېږي جذر اللسان ذال سره جذر اللسان او دې ته ادنای حلق هم وایي کله چې جبه ذکر شي په تجوید کې نو د جبه وحي سیدی سو هي سیدی و چې د جبه سیدی درته یادي یو څه شه ده بالکل د جبه اقصای لسان هغه ته وایي جذر اللسان اسمه واورېدل حالت نادنای حلق شروع کیږي کنه جذر اللسان بالکل اخر هغه نه چې لګرا مخ کې شي اقصى اقصى اللسان شي بیا بیا وسط لسان شي د جبه من بیا طرف لسان دا طرف ته هم کته طرف تالان دي کتل چشمو ولا تاو نه کتو بل د راس لسان د جبه سکه او ورپسې منتهى الحافه دا دا منتهى الحافه لك اقول دا جبا دا اقصى الحافه دا شوى ادنى الحافه دا شوى او منتهى الحافه راجع ما شوى كان دا حافه دا وداش بیا ګوره په تجوید کې غاخونه څه کیږي فاز حروف کې غاخونه استعماليږي نو د غاخونو نمونه مې زده کوي مخامخ دوه غاخونه د دې ته ثنایا وای دا دوا او دا دوا ثنایا ثنایا برنو ته بیا علیا او لاندینو ته بیا سفلا بیا ور پسې سلور غاخونه نور دی 1 2 3 4 دین غیر چا پیره کته بر دیتا الرباعیات وای س الرباعیات په فتحې درا سره ورپسې بیا سلور غاخونه نور دي سکه چې ورلوتی دو دادي دو دادي دي ته ویل کېږي انیاب او یو ته وای ناب صحیح شو بیا دیر پس سلور غاخونه نور دي د څوکیدار د غاخونه پس سلور نور دي هغه ته ضواحک و یو ته ضواحک چې خواندنو بیا ښکاری صحیح شو بیا درې درې غاخونه نور دي قاری ته درې درې درې درې دولس هغه ته طواحن و یو ته طاحن طاحنه معنی بیا هر یو چې هر اړخ کې دوی سره دی بلل رباعی شي خ کړه دی سلور بیا سوکور دی ور سره انیاب شي دوی بلل په پرا اوس پاتې چې کم شل غاخونه دي ادراس قاریانو دي ته ویلي دي د غاخونو نمونه تاسو زده کړئ اوس بالکل تاسو د مخارجو د حروف اصلیه او مخارجو ته بالکل داسې تیار ناسي ښا ان شاء الله سبحانه و مخارج باندې شروع کو او کوشش وکاو چې مخارج څه کې چې ورسره صفات هم سره سو وایو علم اسبقین با هغه ترتیب به پرونه سبق بزاورم بیا بنوي سبق طالبان وای په خپل اسبقین زما کار نه ماسپخین غوځه غل ناس تل تاسو بیا یادوي نو کم طالبانو پرونه سبق نه یاد کړی هم یاد کړي خیر دې خوبونه لا ډېر مو متوجه کیږي خواریو کوي ها ان شاء الله چې تاسو خواریو کوي تاسو به مو معلمین په شکل کې دي زنا زیخه ان شاء الله هذا وصلى الله تعالى